یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چا چې وویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علی السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی چا چې د الله سره څوک شریک کړل پاغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته